د کاده په خبر کې قربی د دې وجې نه په هغې باندې په صيغې د مستقبل باندې کومه کلمه نه داخليږي هغه ان ور باندې نه داخليږي په خلاف د عسانه البته کله کله دا سکیږي کله کله دا سکیږي چې د خبر د آسان ان کټ کیږي او داغي په خبر داخليږي هلته بیا حمل کل واحد علی الاخر دی هلته بیا حمل ده نو کله دا چې په عصا حمل شي نو بیا پکې ان راوړه او خبر د عصا کې نه چې ان کټ شي نو بیا دا پچا باندې په کھا د باندې حمل کیږي نو یو په بل باندې سکیږي حمل کیږي او دا حمل په یو بل باندې ذکر چې معنا د مقاربت په کاد او په عصا دواړو کې سواسی او برابر ده نو د دې وجه نه کله نا کله په یو بل باندې هم سکیږي حمل کیږي اوس یخطفو کې چونکه دارو مدار د ظهور او د خفا د مشتقاتو او ويخطفون څه شی دی؟ لوستل شوی دی چې په ياء باندې ضمه ده او په خاء باندې زبر دی علی انه يختطف چې دا په اصل کې څه دی؟ يختطف دی يختطف اصل کې د سیو نو نقل شو فتحه د تا خاطه خاصه کنه وکنه نو چې دا د ته حرکت ورته ورکړ شو نو تاسو شې شو ساکنه شو دا غي نورستو د حرف تا په حرف تا کې مدغمه شو نو چې مدغمه شو نو یو خط تو پو شو شې شو نقل شو فتحه د تا خاطه ثم بیا ادغام د حرف تا په حرف تا کې وشو نو شې ته نه جوړ شو یو خط تو هم دغه رنګ ويخطف مخکې څه شو يخطفو کنه او څه شي دی یو یو خط فون دی ساره کې څنګه یو خط دی او دا په کسری د خاص سره دی ها چې دا حرکت د خام مخ کې یا تا ورکم یا خط په فوجي شي خان په یا باندې څه شي شي زبر شي حرکت د خام چاته ورکړم چې دا مخ کې یا تا ورکنو دا خاصه کې نشوه دا خاصی شې شو او بیا هم د حرف تا په حرف طا کې څه شي کړه نو ته چې مدغمه خو ساکنه وي نو یو نو دا غتا او د حرف خا د دې په منځ کې التقا رااله د ساکنه نو التقا ساکنه نو رااله نو د خا ته حرکت ورکول پکار او ساکنه ذا حرک حرک بال کسر ساکنو نو دا په اصل کې څنګه و یختطف نو دا حرکت د خام مخ کې یا تا ورکړو نو دا ګوره د دې حرکت هم چاته ورکړو د مخ کې یا تا دا ساکنه شو حرف تام په توا کې مدغم ولا خو ساکنه کوي به کنو التقار ساکنه نور راغله التقار ساکنه نو چراغله نو الساکن اذا حرک حرک بلا او دا څنګه و اتباع الیا الها او دا مخ کنه څه شه دا کنه یا دا نو یا دروس سره مناسب څه شه دا کسرا نو د دې وجنه د اتباع الیا او دا ساکن اذا حرک حرک بالکسر په وجه باندې یکاد البرق یخطف ابصارهم او یخطفو صيغه د مضارع و که مضارع نه و مضارع و او په مضارع کې اصل کې استمراري تجددي وی که نه وی د استمراري پکې حکم استمراري پکې استمراري تجددي پکې نو سوال دار چې هغه کې نو سوال دا شو چې دا کارونه دی همیشه ولی کوي دا یختفو دا استمراری تجددی بار بار په ټول ښکارا کول په ټول ښکارا دا کار دی ولی کوي په دې حالاتونو کې دی څه کوي په دې حالاتونو کې دی څه کوي اخر دی کې یعنی دا سی ولی نه کوي لکه څنګه چې ګړزارې نو په غوګونو کې ګوتې کیدي نو بیا پکې ایخي دا څنګه چې لری کوي او دی لری کوي او دی د سی نه کوي نو دا سترګې ولی دا سی چل کوي کله بندې او کله سکي په دې حالتونو کې دي سکي نو جواب ورکړ شو چې کله ما اضاء لهم مشو فيه کله چې رڼا شي یا رڼا کي و نو روان شي کله چې تیار شي یا تیار کي ها نو ودرېږي نو دا کار ځکه کوي دا کار دا بندول رڼا دا ځکه استناف الثالث کان نو قیل اول شي چې ما يفعلون دا خلک څه کوي په تارته خفوق البرق هغه دوه وختونو د خفوق د چا کې او د خاصیت د دې کې یعنی دا خلق ما يفعلون دي سکي په هغه دوو وختونو د خفوق د برق کې او په خفیت د چا کې د استتار د چا کې د برق په څه کې په دوو وختونو د خفوق د برق برق کې او په خفیت د چا کې یعنی په هغه پړک وهلو د برېښنا کې او په هغه استتار د برېښنا کې برېښنا چې پټه شي دي څه کوي او دا چې کله پړکو کې نو دې څه کوي نو چې پړکو کې نو روان شي چې هغه بند شي فوجیب بذالک وازاد دلته چې لفظ ازار راغلی دا متعدی دی ښه دا متعدی دی یا لازم دی کدا متعدی شنو مفعول کټ دی معنی دا را کلما نور لهم ممشا کله چې روخانه شي دي تا مسلک او زه اخذوه نو دي دا خلک بیا څه کوي شروع شي پکې نو دلته کې دا خلک پکې ته څه شي دا شروع شي نو دلته کې ممشا ټکی نه دی هغه لار هغه سلیګا لار دا مفعول له دلته څه شي دی کټ او لازم یا لازم دی په معنا د کله په معنا د دې سره کلمہ لمعلهم هر کله چې ظاهر شي دوی ته مشو فی مطرح نوره، دوی په هغه مطرح د نور کې څه شی شي؟ په هغه ځای د غورځېدلو د نور کې څه شی شي؟ رڼا. نو دلته کې چې کله دی لازم دی، مخکې دا دی که نه، کلما اضاء، هر کله چې دا رڼا کې دا اور لهم د دوی لپاره څه شی؟ ممشن، هغه مفعول دی، نو اخذوه دا خلک شروع شي روان شي. او یا په لازم د په معنا د کلما سره دی نو کلما لا ما لهم مشو فی مطرح نوره هر کله چې د خلکو ته پړق واله شي روخانه شي دیتا نو دی زی په مطرح د نور کې دلته کې دا مطرح بل مضاف تقدیر دا هم ضرورت دی چې دا مطرح تکې نه کوم تکې نه نو یو مضاف بل مقدر کول بیا پکار او قراءت واشهد له قراءت ازلمه په یو قراءت کې دا صيغه مجهوله ذکر ده په یو قراءت کې او مجهول د فعل لازم نه راځي کړه فعل متعدی نه نو معلومه شو چې دا ازلمه څه شی دی متعدی دا څه شی دی ظلامهما عن وجه امرت اشیب وې دی عقل او زمانه سوق وې شپې او ورځې او سوق وې دغه ما باندې چې سوق ملامتیا وې کنه د هغې هغه ما ته لار ښودله ما واپس کول هر څه چې اخلې پې خو داسې ووایه چې شپه او ورځ هما ازلمه د عقل او زمانه یا شپې او ورځې تور کړي دي دوه حالتونه زما څنګه ثم تاج لا یا او بیا یې شي کړلی ظاهر کړی دي دا او روخانتیا یې کړل دا غیر هغه تیارونه دا مخ د امرد اشیب نه هغه د څه سړیو چې هغه امرد مو اشیب مو ځان ته وي چې دا امرد مم الک مو مم کم دي او اشیب یې ما تجربه مې ډیره ده تجربه مې سره تاسو په دې خبره باندې پوه نه شو معنا باندې پوه نه شو نو معنا د شعر دار چې د عقل او زمانه تور کړل په ما باندې دوه حالتونه زما او بیا را, را سکړو بیا روخانه کړه لری کړی هغه تیارې لری کړی تیارې نو مفعول ذکر شونه پته ولګی چې دا متعدی څه غلا او د چانه لری کړی اتیاری د چانه لری کړی د مخ د امر دی اشیبنا د مخ د امر دی یعنی چې تیاری د چانه لری کړی نو عکس امرادو او اش امرادو به حسب العمر او اشیابو اعتبار د چا سره ودرې شو ورسې ده کنه لکه دلته دا صيغه څنګه ذکر شوی دا دا متعدی ذکر شوی را یاره مجهوله صيغه چې ترازی نو پته لګی چې دا څه شی را متعدی فانه وان كان من الدسين لكنه من علماء العربيه دې سره د پر سوال د پر سوال دا کې چې دا کم شعر چې ویلې شو دا کم شعر چې ویلې شو وې دا خلکو دې ته محدثون وایي او دا محدثین خلک ورته وایي دا نوي خلک دي د دې په استدلال د دې په شعر باندې خو استدلال صحیح نه دی کنه اصل کې طبقات چې دي نو دا یو څو سلور پنځه طبقې دي یو خو هغه جاهلونو ته وی لکه امرأ القیس شو یو مخزرمون دی هغه خلک دي چې هغه د جاهلیت وختم د خکړې او بیا د اسلام هم لیدلې لکه لبیت شو شو سنې خلکو مخزرمون دي ته چې دوه دولت لیدلې بني امیه او بني لا درم اسلامیون دی هغه دي چې په اول د اسلام کې لکه جریر او فرزدق او څنې پکې مولدون دي هغه داري چې د دې نه روستو وي لکه بشار او د څنې پکې محدثون ته وي چې د هغې نه روستو وي لکه ابي تمام بختري وغیره او څنې ته متأخرین وي چې د هغې نه روستو لکه شعرا د حجاز او د چا د عراق اوس دا اولنی درې چې کوم دي په دې کې خو اتفاق دی چې د دې په کلام باندې استدلال نیولای شي سړی ټیک شو دي او دا چې کوم محدثون دا رستو خلق دي نو په دې کې دوه راي دي سنې خلق د دې په هغه باندې استشهاد نسی او سنې خلق وای چې نه الفاظو کې استشهاد نشي کېدلی په معنیو کې او سنې خلک وایي چې نه دی کې چې کم سیقه بیا په دا محدثون کې چې کم سیقه خلک دا په کلام باندې بس کېدلی چې استدلال نو اعتراض دا چې دا کم شاعر چې کم دی د دې شعر دا به تمام دا خودم هغه ا دا خو دا محدثون نه دی کنه دا خو هغه هغه خلق دي چې دای په کلام کې سره اختلاف ته چې وی منل او نه منل شي جواب اگر کدار محدثون نه دی لیکن د علماء د عربیت نه خو دی کنه د علماء نو بعید نه ده چې او دې ګرځولې شي ما یقوله بمنزله ما يرويه ما یقول دی په منزله د ما, ما یروی شي څه مطلب دی چې کوم شعر وای کنه دا دی دا څه شي لکه دی چې روایت کوي دی چې روایت کوي د بلنا هغه قابل اعتماد دي کنه نو دی چې په خپل موي نو هغه دې څه شي قابل خدا خبره ده دوی فلا یبعدو سر ذکر کړی اشاره کوي زو توجه زو فدارا چې ډېر خلک چې چانه کوم خبره نقل کوي خو صحیح خو چې خپله وایي یو روایت یو درایت نو خپل خبره درایت سره سړی کوي اره بل چې هغه روایت دي نو د دې وجه نه دا خبره دا اشاره او کده ذوق او د کمزوري تاسو پوه شو کنه سن خلق ویل چې خیر دی بيدنده چودي ګرځول شي ما یقوله بمنزله ما يرويه دا ما یقوله دی په منزله ما يروي شي دا دې چې سوي کنه ما یقوله ایسه د سره کا بیا ول کې کم لفظ راغې ا دې بل کې دا والے وې دار دی وجنا چې دا مشو فيه د دې مقصد دی نو سور د موجبي کلی راغې کلمه او دا ودرې دل خود دې مطلوب نه دی کنه دا په مجبورا دی ودرې کنه ځکه سره اظهار راغې چې چې دا مخمله ده چې دا کومه قضیه ده مهمله په قوت د جزئی کې و تاسو پوه شئ یو سره اذا راغی بل سره څه راغی وانما قال ويويد مع الاضاءات كلما او سره د اسلام نه سوې لانهم زکه دا خلق حراس یعنی دا حریصو په مه شي نو کله فکلما صادفو منه فرصه کله به چې مونده که یو فرصت نو انتهزوها دی به غنیمت ته ځان د پاره وګڼه حرکت په وکړو ولا ولا کذالک التوقف التوقف خود دې مطلب نه نو چې مطلب نو اجازه ذکر شو معنا دا قامو څه شه دا وقف ودرې دا ومنه قامت السوق اذا رکعت دا تاسو مخ کې ویل قامت السوق ویل کېږي اذا رکعت کله چې هغه سوق او کله هغه بازار دا ډیر رواج قائم کې او رواج شي نو بیا هغه ټیم کې څه ویل کېږي قامت السوق او قام الماء ویل کېږي ځا جمع ده کله چې دا اوب دا ودریږي نو قام الماء نو قامت السوق چې بازار پر رواج کې راشي دا استعاره دلته د تفصیل مخکې یقیمون الصلاه کې ذکر شوی وصلی الله تبارک